چالتا منبر جوړو جلسه تیار و ویزو خدید ما ایماندارو زه پیر مانکی منم داغنم وهاب دی نو ما ته وهابیان وای نو تاسو معنی کنه معنی وی بالکل مانو نو ما استاد ما ته وهاب معنی وی او نو ته وهابی وی او وی خلکو تاسو څنګه مونږ ټول وهابیان یو انک انت الوهاب نو چې دی حربه باندې ناکام شو نو بیا وی دا پنځ پی پنځ پیری دی دا بیا روس دی پیدا کړی انک انت الوهاب محمد بن عبد الوهاب نجدی رحم الله عبد الوهاب یو سره تر شوی دا غدو زامنو یو نوم محمد او بل نوم سليمان دا دوړ عالمانو یو بدعات کې اخته محمد د دین کاری کو بیا سعود سره یو ځای شو او دا دین خدمت کړي کته او د پاره کافرو کمزوري بکړې شي جمع بکړې شي په جهنم کې بدل بچونه کته وای ډله مې ډیره ده په دې بخلاصې ګام قد کان لکم آیاتون یقینا اشتد تاسو راغه په ډلو کې په دوه ډلو کې چې دواړه مخامخ شو بدر کې یو ډله د کافر وا او بل مؤمن وا فیاتون تقاتل فی سبیل الله یو ډله جګړه کوله په دین د الله کې او بل وا کافرا یراون مثلهم دو معنی دي لیدل به د مؤمنانو اوس تزهید من الدنیا زین للناس خسته کړی شوی د پاره خلقو حب الشهوات مینا د خواهشاتو حب ما اشتهی الانفس چې نفس غواړي د خزونه د زامنونه د خزانو لاندې باندونه لاندې باندې تابته لوټ وای لوټ سره اګدا د سرونه د سپینو زرو د اسونو نخلارو او د ډنګرو د پسل ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکا د ژوند دنیا دا اوس زونه ذکر کړه نساء یو بنین دوا ذهب درې فضه سلور خیل مسومه پنځه ولنام شپږ والحارس وو دا و ذکر کړه اشاره دې ته دا چې دا ورځې تیرې شي کنه ورځې نو دا مونږ ته دا هفته خيو چې ګوره د ژوند څه حصہ کم شوې ده اوی میاش کمیږي یا روزي کمیږي چې اختر راځي نو اختر راځي خو د ژوند دی کمیږي په دې پویږي ته دا اشاره و انسان ته هفته چې تیر شي نو د ژوند یو حصہ وی تیر شوی دا لیک سوچو کا دا غړی چې دا څټنګو کی نو دا غړی خیو دا وینا کوي ګړیال دیتی منادی په غافله استاد جون یو حساب رقم شوی دا خو ته سوچ نه کوي بوډا پلا روان وی امسای راغسته ده بانگوشته اثار دام اشارت میں کنت پیره کیم روز است یا فردا کی جائیں جا است یا جا په دې امسا لاس کې راغځي ټک کا ټک کا ټک کا ټک کا نو دا امسا وای کیم روز است یا فردا که نن بمری که سبا بمری که جای جا است یا جا دې ځګه د نساوځي که دې ځګه د نساوځي خدای په دې پويږي نه دی په دې خبر نه دی حدیث کې راځي یشب فی خصلتان چې کله بډاواله راشي او دو سوزونه ځوانان شي حرس المال یو د مال حرس ډیر دی اوس نسول جمع کوي دی او بل د عمر حرس ډیر دی زه خو اوس دنیا ته راغلم دو بډایګانی ناس دی وی یو بل دی وی یوی بل دی وی خور حساب سوره وخت به تیر شي نا بډایوی زما څه تقریبا څه دیار لسکاله بشوي ناغه بلې وی ز ز د وو کالو يم نو ز د وو کالو شم نو بډا سره خوا کې ناس او بډا وی زوس پیدا شي زوس پیدا شم یشب په پیه غزل تعالی اری خدا اله چې انسان پوه شي په دې باندې کنه دا روز چې تیریږي شپې چې تیریږي انسان باندې بډاوال راځي په مخ توروالي نو ګره رااله توره ګره وا او ویخته سپین شوی دي نو دا خو په دې دلالت کوي چې ته په مخ رواني کنه ته په مخ رواني خو انسان په دې پويږي نه فافسح القبرانهم حين سائلهم اغه تپوس کون کې د قبر وای تلک الوجوه علی دود تنتقلو اغه مخنه نن ما زغ راغلی دي خ پاست نرم نن زما چنجی دی پیروان خړل کوي داسي خړل کوي اغه غوخه باندې چنجی اړم شوې دي خو انسان په دې نه پويږي بس وای دا زندگی می دا او همیشه دا پاره دا قد طال ما کلو فیا و ما شربو ډیر مودا خوراک وکړو سکا کی وکړو فاز باو بعد طول الاکل قدو کلو ډیر خوراک نه پس نن هغه وخت تازه شوی دی ا چنجي اړم دی چاغي خوراک کوي وتعالى ما كنز الاموال والدخرو ډیر عمر مال جمع کړ خزانی کړي فخلفوا على الاعداء وارتحلوا هغه مال دشمنان ته پرې خورو تربورانو ته او په خپل روان شو فخلفوا على الاعداء وارتحلوا دشمنان ته پرې خورو او په خپل روان شو اغیار سپاد شو هغه مال دولت خو دام نوي چې تر قبرستان پر ورشم هغه خپل خپلوان لګه منډه کړه خو قبرستان ته چې ورسېدو بیا پر استا کار د موږ نزو استا هغه عمل ایمان او استا کفر او بدعملی پاتې شوی ده دا و سوزونه رب العزت ذکر کړه وو که عبرت اخلي نو بس دا و سوزونه دي نو بس و سوزونه حاصل شو نورز نه او په دې وو کې حضرت شیخ القرآن الله دې رحمتونو لګي هغه برابر وي زوین للناس انسان ته وای کله وسګاری کې د الله دین د خدمت لپاره ير فلال قسم نه ما چرته ویزه کومه نوکری کومه نو واده به کول غواړي کور به جوړول غواړي واده خو لازمي شی ده کنه اوري بغیر د واده نو خو کار نه کی کنه نو واده به کول غواړي نو دې لپاره سمنډه تر روان چې ته ویزه ګورم چې بار ورشم زخا نحب الشوات من النساء زامن دیو شو اوس وزګار شوی د الله دین ته و یرا لغوانی یو منډه کوم یو زل یو زل زم درې سلون میاشت لګوم کال لګوم نو چرته دا خپلوان دي تربوران ټول مالدار دي او هر چا هر قسم کالیشته زمون کرهج نشته ورګه یو منډه کوم کنه نو سره ولک اخرمه یو خخ تر اړم لوانی من الذهب سره واغست اوس وزګار شوی یره پیشن بدل شوی نو د سپینو خلق جوړی نو دا ځل یو منډه کوم چې د سپینو سره جوړوم والفزا سپینم جوړ شو اوس یره په دې ډارسن کې بڅوک دي خزې دي سړې دي ګډ وډ مصیبت هغه روزه ماته ته هم نشي رسیدي ورګه چې ځان لا یو اس اخلم یو سایکل یو موټر نو بیا که خیر دین به یو زبې والخیل المسومه اوس وزګار شوي یره د چا ډیر سخت تکلیف ده په یړو پیدا کیږي نه هاري اگر په ابو اچي او په پیسو نه ملاويږي ځان یې د یو غواګي غم کوم ولنام غواګي ملاو شو اوس یره د بوسو د شوتلو ډیر زیات تکلیف دی یو کانال گئی ځان لا غټم کنه نو تش پکې وربش پکې کرم بس یو غوا بازار لساتم والحارس یو کانال گئی راغی کانال گئی ملاو شو आवाज شي ماندارو فلانه مړ د ماجګر جنازه ده یوي کنالګي کې لاړ بس دغه سوزونو خزا بچی سره سپین اس ډنګر کنالګي حقاقا پکې خاص شو دین توزګار نشو ته به کله وزګاری کې د الله دین ته منن نساء والبنین سوچو کوي بس دغه سوزونه دي نور موږ یې سونه کړو هیڅ نه خو خزر بچی دي سره سپینو غوا حضرت شیخ القرآن الله دې رحمتونو لګي هغه زمنګا چم کې وګړای و مزینو کو ما به ابي مزوکا وی مست سمای ما ته دعا کو چې دې زویل زما چتا نو کون خلای نه بیا به تو ګر چې نور مز کوم بیا زویلا وعده شو چې وعده شو نه بیا مې وی ابي اوس بوزګاری چې دعا کو چې خدای پاک دې خوشاله کی کنه نوی خدای نو سه ور کړ نو ما به اوس ومز کې د نسې مې ډېر زیات خوګ دی ناغه جولې کې واجو نو میتاجو کی اړین کپڑے راته پلي دي کینو ناغه موږ د سامان شوم आवाज شو ابې مړ شو ابې مړ شو د نصیب په میتاجو کې اوري خو موږ د سامان شو الکه و ګنګوټه په دې سره کې عمر شي کله بوزګاری اخره اوري دا ګټم او دا ګټم دا ګټم دا ګټه خو د دنیا مینه په زړ کې من نه باسه چې تا نه دین پاتې کیږي موز پاتې کیږي قران پاتې کیږي دین پاتې کیږي دا سب دنیا ده دا کشته جهاد رواني په دریاب کې لاندې وبدي پاس روانيږي خیر خریتي لیکن کله چې هغه کشته ته عبور کوزي شوې دي دم نشوي دي نو بیا تبا کیږي اخر ټول تبا شي زمون زړونه کې د دنیا مینه دم نشوي ده نو چې دا موږ لري کو نه نو دا تباہی ده ګوري حب را حب الدنیا راز کل خطیتن د دنیا مینا د هر غلطۍ سر دی چې دنیا ګټل ځان له خبره ده خو د دنیا په زړه کې د نکول ځان له خبره ده چې ته ګوډ نه پرې دی او مز پرې دی ګوډ نه پرې دی او قران پرې دی دکان نه پرې دی او قران پرې دی دا هوتا دنیا د نکړه په زړه کې الله دې زمنګ د زړه نه د دنیا مینه لري کی چې دنیا مینه زمنګ د زړه نه لري شي موږ بیا صحیح مسلمانان یو خسته کړی شي دا د پاره خلکو مینه د خواهشاتو د خودونه د زامنونه والقناطیر المقنطره خزانه تعبته د سرو د سپینو زرو د اسونو نه خدارو او د ډنګرو د پسر دا دا څکا د ژوند د دنیا دا و دنیا د ژوند څکا وا و دې کړو والله عنده الظلماب الله غسر خسته منزل دا پریدا بهتر شي در تخیم وایا ایا خبر در کم تاسو ته په بهتر شي سره د دینه د پاره کسانو شپه چې آخر د شي د رب العزت نزول شي الله په خپل نزول په خپل خپويږي الله فرمای حال می مسترزق اشتد زوق رزق واړي چې رزق ولا ورکام حال می مستغفر څوک اشته چې بخنه غواړي چې بخنه وکام نو الله خو بخل کوي خو مونږ کله بخل وغوښته حق پرستو نه خدارا صبر کون کی دی رشتیا وای عاجزی کوي خرج کوي د الله په دین کې او بخنه غوښتون کې دی په وخت سهار کې اول باک باب کې ذکر د شپږ امورو شاهد الله هنا دویم باب واخر دعوانا سورت آل عمران دری حصے اول حصہ کی مسئلہ توحید او پدی کی دری باب اول باب ویل شو شهید الله نه دویم باب باب اول کې اشفق امورو پدې دویم باب کې پنځه امور دي اول دعوه توحید په تاکید بلیغ سره شهد الله انه لا اله الا هو ډیر سخت تاکید دی مز فرض حج فرض زکات فرض لیکن قران کریم کې یو آیت داسې نشته چلته داوی چې الله شهادت کوي چې مز فرض ده زکات فرض ده دانی ویلي خو د توحید په مسله باندې رب العزت خپل شهادت پیش کړي شهد الله انه لا اله الا هو دعوه توحید په تاکید بلیغ سره دویم په دې دعوه باندې درې دلایل وحی نقلی عقلی دلیل وحی شهید الله الله شهادت کړي وحی کړي دا دلیل وحی او دلیل نقلی والملائکه والعلم چې عیسایانو دا ویلو چې انجیل کې الله عیسی علی السلام ته ابن الله ویل دی نو دا په انجیل محرف کې کې دی شي او په انجیل صحیح کې نشته دا تاسو ځان له دنه کړی پادریان کینی کال په کال ترمیم پکې کوي ځان له جوړي دا وتا ځان له جوړ کړی دا 10 منل بغواد دی انجیل صحیح کې نشته درې خبرې شوې څلورم خبره صداقت الرسول شلم آیت کې فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ پنځم زجر معاندینو ته دعوه توحید تاکید بلیغ سره او ادله ذکر کړو ملائک وای آل علم قائما بالقسط و اولو العلم او دا اول علم و توصیف رب العزت کئی انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ نچیریگی نسوک یریگی اہل علم یریگی چې په قران پويږي اول علم دای چې قران زده کړي انما يخشى الله من عباد العلماء یریږي د الله نه خلق چې پويږي د الله په کتاب اهل علم الله توصیف کوي او حدیث کې راځي د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ روایت کې یشفعو یوم القیامت سلاستون قیامت کې درې ډلې به شفاعت کوي الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء انبیاء علیہ السلام به شفاعت کوي علماء حق به شفاعت کوي شهدا بشفاعت کوي پر ورځ د قیامت کې نو شفعاء انبیاء دي علما دي انبیاء علما دارنګي شهدا هغه شفاعت کوي په قیامت کې نو په زی باندې قران ولې نه وایته دین زدکا چې ډاکټر شي انجنیر شنو طالب سو کی سړیا ثم الانبیاء ثم العلماء ثم الشهدا خو چې د قران علم وي واول العلم قائما بالقسط چې علم والای او قران باندې نه پويږي قران بینو خو خلکو ته دا د ظلم ولې کړي خو درځي دل نه از د کړي دې نه دي اسی دی وخت پاس کړي او چې څوک وخت نه تر کړي او قران باندې الله پوکړي نو د بیا حسد دی دا دی ولې وایي او چا چې کفر وکړو د آیتونو د الله نه نو الله دې سخت زری صاحب والا او صداقت الرسول کدی جګړه وکړو تاسو سره نو وای ما خره مخ خپل د پاره الله او هغه څوک چې زما دي تابعدار ما خپل غاړه الله ته کې خورو ما او زما تابعدار ټول مونږه غاړه الله ته خدا وقل للذین اوتوا الكتاب والامین اسلمتم او خلق ته چې ورکړی شو هغه دی کتاب او ان پړوتا آیا تاسو غاړه کې خدا یعنی کې دی استفام د پاره تقریر تاسو غاړه کې خدای ای مطلب دا کی دی غاړه الله ته کدی غاړه کی خدا نو دی هدایت مونتا او کووړې دو فینما علیک البلاغ پس یقینا پتا دې رسول تا هو رسولا خبر دې وکړ بس استار ډیوټي خلاص شو او الله لیدون کې بنیان ولاره یقینا کسان یکفرون بیاات الله وجن انکار کوي د آیاتونو د الله نه او وجنی انبیاء بغیر حق حساب سا هیڅ حساب زوجنی او وجنی کسان چې امر کوي په انصاف سره د خلقونه مولانا خان باچا رحم الله شاه اسماعیل شهید رحم الله کوم جرم کړو لیومین یعنی فی یومین پاغ روزی که چه نشته ده شک باغ که او پورا بور کڑشی هر یو تن تاس چه کڑو وهم لا یظلمون او پدی باز ظلمون کڑشی دویم باب ختم شو قل اللهم نا درین باب پدی درین باب که اول دعوی توحید بیا مقاصد عالیه سلور توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخر چې دا ذکر کې بیا تفصیلی جواب چې تاسو وایي چې عیسی اسلام دا رب العزت په انجیل کې ابن الله ویلې راشي ګوره اوس درې درش نقطې په عبدیت د عیسی علی السلام هغه عاجزو او هو عاجزو او بیا دویش به تم کې مباهله قل اللهم و اے الله زمونږه اللهم دا اللهم اصل کې دی یا الله نو اولنا یا حرف ندا لاړ او آخر کې میم راغی د یا په ځای کې میم راغی دا ولی امام فرا وای مالک الملک الله ته حدیث کې راځي اخنل اسماء ناکار نوم په دنیا کې هغه دار چې ځان ته مالک الاملاک وای ځان ته د بادشاہانو بادشاہ وای ځان ته شاهنشاه وای دا ډېر خاينی نوم دی نقصانی نوم دی بادشاہان و بادشاہ خو الله رب العزت دی اگر رضا پهلوی لعنه الله د ایران هغه ځان ته شهنشاه وی لیکن د بدبخ د خخولو ځای بیا نه ملاوي د خخېدو دا چې الله تبا کړ ذلیل او رسوا کړ ورپسې هغه دشمن د خدای خمینی لعنه الله هغه ډیر مستی کړی و نو چې دا هغه لاش کته وګرځیدو نو شیغان په پاز وګرځیدو کلمی ولا وستی دا چې خدای ذلیل کړ په مرګ خدای و شرمو هر یو داغه نه تبرک اغستیدو لاش کته وګرځیدو پاس په جلوس په ټولو وګرځیدو زره زره کړو کلمی د خبيزو وتی معرفه نکره معا د معرفه ثانی عین اولاوی دا قاعده کلیه نه ده دا بادشاہی الله نه ور کوي ګوره دنیا بادشاہی ور کړو تو دل ملک من تشاء تو ور کوي سلطنت د دنیا چاله رستا خوخوي جراثیم وی او پاګی کې جراثیم وی وزن ډیریږي نه ډیریږي د کړه تخرج الحي من الميت ته اوباسي موحد لرا د مشرک نه ابراهيم دی را خارج کړو دا ازر نه اچه مشرک وی ناغه مړ اوس موحد شو لیکن په بیان نه پوهیدا ایمان الله نصیب کړي خو چې اوس بل بیان کوم نو بیان پوسو کوم از دا کړي وینه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نو می ګرځو اغلر رڼا قران ملاس کې ور کړ چورباتی لاس کې را لبل په عقیده درست وا او قران لاس کې راغی یمشي بی فی الناس ګرځي په دې باته سره په مز د خلکو کې قران طرف کې اچولې او قران ذکر باتی ور سره دی هغه رڼا کوي اوس په غل کله کله باتی وای هغه نه چې په غل باتی وای دې بیا ډېر خپي وګوروي په ما باتی وو دا غل په باته ډېر غوسه کیږي دا موحدین لرا دا مشرکین خپي دا ناکار املا دا پس خپي ځکه دې باتی وای هغه غلا کې دې باتی وای وګوروي زه ما پټ پټ اړوم غلا می کولا در باندې وای باتی والا وجعلنا له نوران قران زدکا چرنا در سخی باتی در سخی یمشی بی فی الناس به حساب ورکه دنیا کې ګوره نه دسترخوان غړېدل کافرم خوري او مؤمنم خوري ټول اړم دي به حساب نه لري الته ګوره عطان حسابات الته الته به حساب کیږي الته مشرک ته الله نه ورکه یواز موحد ته جنتی دلته خو به حساب دی کافر له ورکه مؤمن له ورکه بلکې کافر له خډیر ورکړي په نسبت د مؤمنه دوستانه مو کوئی پلاران مو جوړوي چې د امریکای دوی دیزان جوړ کړي او روس هغه د شر نه ځان بچ کړي دا چې پالیسی ساتي یاره تاسو لر الله د خپل ذات نه ویل الله المسیر الله د دې راګرځیدل پیغمبر اتباع وکا نو پته بولږي چې تا استامین الله سره اشتیا وکنه او چا د پیغمبر اتباع کړی دا نو دو نمبر یې الله ور کوي وای کوي تاسو مين کو الله زرا فتبعوني نو ما پسې شي ما پسې شي نو چې پیغمبر پسې شي نو سم ملاويږي یو یحببکم الله من ابو کی تاسر الله تباشید الله محبوب دیسی سره وای زما مینا ده زما تعلقات دي دا وای لیکن دیسی دا نه وای چې په مرغوز کې زمیدار سره زما مینا ده زما تعلق دی دا چری نه وای لیکن دلته وګوره چا چې د پیغمبر سره مینه کړې ده یحببکم الله محبوب بشی د الله الله وای تبشی زما محبوب زبشم استا محب یحببکم الله دا څومره لوی مرتبه ده اطاعت د الله وکي اطاعت وکي د الله د پیغمبر او اطاعت د رب العزت وکي او اطاعت وکي د پیغمبر او تابعداري د پیغمبر په په قول کې مشته او تابعداري د پیغمبر په ترک کې مشته کوم کارونه چې پیغمبر کړی دي هغه کارونه کو اتباع د پیغمبر دا او کوم کارونه چې پیغمبر نه دی کړی نو هغه کار مو کو ترک کې هم د پیغمبر تابعداري ده پیغمبر یو کار کړی نه کو او پیغمبر یو کار نه دی کړی نو می کو لکه صاحب د هدايه ذکر کوي چې سارو بانګ ویل شي نو بیا نور خطیدو پوری سلو رکاته مزده